باب دې په بیان د بد غنلو د تمنا د مرګ په سبب باندې په یو وجه باندې په سبب د زر باندې اے د ست تکلیف په وجه باندې د مرګ تمنا کولو کدا باب لګیدل تکلیف پیدا شو خدای ما مرګ او کو دا تمنا په دین کې د فتنې د یری د وجه نه وي نو بیا په کې څه ګنا نشته چې دې فتنې د خدا چې تا نقصان کې واقع نه شمه چې د بيدنې په لار روان نشم ډېر فتنې دي لکه ډېر خلک دې فتنو یوړو ها خلکو د خلکو ډېر سترګې وي خلکو ته خود غلط خلکو چې اول د سید دین نه غلط دین ته ور دغه حکم د مرتد دی او د ملکا نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې مرتدین پیدا شیو مسلمه الکذاب او اسود عنسی نور دا هغه ته بیا نه قبیږي امام ابو حنیفه وایي متفق علیه پوش لو د مرد تمنا باندې کې چې خدای مال کچرته دا سړی نیک وی او مر ځان لغواړي خنه دا کې دې ځان نو نیک عمل وکي او کبدی او په بدی کې ځان له مرګ غواړي نو کې دې شي په بدی کې مردار شي نه نه مرز کم والا کې دې شي د نیک توبې ځان له وبس الله پاکي نیک کی الله ګناګار ولی انه اذا مات یقینا د چکل وفات شي مرشین ان قطع عمله نو ختم شي عمل دا وګړه چې مرشي وینال ته منځونه شروع کی نو په موږ باندې عمل شته کنيشته فاذا موږ یو عمل له نو په دې عمل باندې اجر ملاوي کې نه ملاويږي نو چې اجر ملاويږي نو دا ان قطع عمله ولی وي ته خو قبر کې منځونه کوي بیا خو ته عمل جاری ساتي نرورا او عبد ربک حتا یاتیک الیقین انه اذا ما تا کړه چې د مرشي ان قطع عملو مخبل مسره ګره اسکن پریدو د غلطو خلکو هغه پروپاګاندا د غلطو خلکو اعتراضونه هغه غداغه مونږ ته پټې به ان شاء الله خپل جوابونه کو و او ځکه خیر بس مونږ مونږ خلاص شو انه لا یزيد المؤمن عمره الا خیرا یقینا نجات مومن لرا عمر دا مگر خیر اچ سور مومن موحد او دا عمر سیوا کیږي نو اغل الله خیر سیوا کوي بیماریان دي غمونه دي مړ بنا وای بالکل مړ بنا وای خدا سے ویلې شي ډیر تنگ شي چې الله که زما لپاره ژوند بهترین او ژوند ناکا او کمر بهتري مړ ناکا دا څه ویل شي یو بیماری سخت را خلق ته خطا کیږي متنفر کیږي والله تا ته زما زندگی حق معلوم دی کدی کې می خیری او مالا په خیر راکې نو دې می جوړ کا صحت راکا او کنه دې نه جوړېږم نو نو نقصان کېږم او په مرګ کې می خیر نو الله مرګ راکا باب الورای و ترک شبهات باب دې په بیان د پرېزګارې او د پرې خودلو د شوباتو کې ها او داغ لګولې او و داغونه لګولو په وخت د بیماری د علاج د پاره یو طریقه دا هم چې خلکو بزان ته داغونه ور کول لکه نن سبا چې باز خلک اسونو تور کوي انسانانو تور کوي د مردان سره خوا کې یو ځای راځي محبه دا دې کې یو پیړو خلکو له داغونه ور کول پته لګي چې اوس مړي کې ژوند دی وي ثم اتینا مره اخرى بیا با ورکړی منګه مره اخرى یو ذلیبل وهو ایبنی جوړی حایتن یو دیوال چې دا غد پاره ده ګوره راوی ذکر کوي چې بیا موږ